اوس د سلی ریشتمی رکو ترجمه اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم خلق ستانه د سپوږمۍ د لویدو او د وړېدو په حق له تفوس کوي ورته وایا چې دا د خلکو د فاره د تاریخ پیژندلو او د حج د وخت معلومولو نخه ده دا هیڅ د نیکی کار نه دی چې تاسو خپل کورونو ته د شاد غاړې نه ورننه وځي بلکې نیکی دا ده چې سړی ځان د حرامو نه بچ کړي نو تاسو کورونو ته نیغ په دروازو نه نوځي او د خدای نه ویره کوي چې کامیاب شي او د خدای پاک په لار کې هغه کسانو سره جنگ کوي څوک چې تاسو سره جنگ کوي خو زیاته مکوي زیاتی کون کی خلق د خدای خوخ ندی او هغوی وجنه کوم ځای کې چې بیا مومه یعنی کافر یادای او بهر یو باسه د کوم ځایونو نه چې تاسو یې استلی او د کفر فتنه د قتل نه زیاته سخته ده او د مسجد حرام یعنی د کعبه په خوا کې ور سره تر هغه جنگ مکوي تر څو چې هغوی در سره جنگ نکوي او کچره هغوی هغلتا په حرم کې هم تاسو سره جنگيږي نو تاسو یې هم وجنه داسې کافر له هم دغه سه سزا په کار ده بیا کاغوی د جنگ نه لاس په سر شي نو خدای بخون کې مهربان دی او تاسو ور سره تر هغه پوری جنگیږي چې فتنه پاتې نشي او دین یوازې د خدای د فارشي نو که هغه لاس واخلي نو د ظالمانو نه بغیر په بل چا لاس چتول پکار نه دی د حرامي یعنی با حرمت میاشت بدل حرام میاش ده او د ټولو محترم سیزونو لحاظ په برابر سرابر ساتلی شي نو چې څوک په تاسو باندې زیاته وکړي نو تاسو هم په هغه هم را قدر زیاته وکړي لکه څومره چې هغه په تاسو باندې کړی وي او د خدای نه ویره کوي او په دې پوه شي چې خدای د هغه پرېزګارو ملګری دی چې تجاوز نکوي او د خدای په لار کې مال خرڅ کړي او په خپل لاسونو ځان هلاکت ته مغورځوي او دړه په مینه کار کوي بشک مخلص کارستون کې خلق د خدای خوخوي او چې د خدای د رضا د پاره د حج او د عمرې نیت وکړي ناغه پوره کوي او کچرته په لار کې حصار کړي شي نو هر څه قرباني چې مونږ شي هغه ور کړی او خپل سرونه تر هغه مخره ترسو چې قرباني خپل ځای ته ونه رسی په تاسو کې څوک چې ناروغ وي یا په سر کې تکلیف وي او سر کلول غواړي نو د فدی په تور دی روزی ونیسی یا د خیرات ورکړي یا قربانی دی کوي بیا هر کله چې په امن او امان شي نو څوک چې مکې ته مخ کې ورسی او د حج د وخت نه وړومبه د عمرې نه فائدہ او چته کړی نو د خپل وس مطابق قربانی دی وکړي او کدا نشي مونده نو درې روزي دې د حج په وخت کې ونیسي او نور ودی بیا هل ونیسي چې کورونو ته واپس لاړ شي دا پوره لس روزي شوي دا د هغه کسانو د فاره دي چې د هغوی کورنۍ د خواو شا د مسجد حرام څخه نوي او د خدای نه ویره کوي او خو پوښه چې خدای په عذاب ورکولو کې ډیر سخت دی الحج أشهر معلومات چې په حج کې کورواله ګناهونه او جګړې خاص طور سره من دي او هر څه نیک کار چې تاسو کوئ هغه خدای ته معلومیږي او ځان سره توخه اخلي بشک چې د ټولو نه خطوخه تقوا ده او اے او خیارانو زما د عذاب نزان بچ ساته هیڅ حرج نشتا که تاسو د حج په سفر کې د خپل پروردگار فضل په تجارت کولو سره او غواړي نو هر کله چې د عرفات نه راوګرځي نو مشعر حرام یعنی مزدلفه سره د خدای ذکر کوي او په هغه شان د خدای ذکر کوي لکه چې هغه درته چل خودلې دی اگر که د دین وړومبه تاسو د گمراهانو په ټولي کې شمیر وي بیا هم تاسو اے قریشو د هغه زین او جاروزه د کوم ځای نه چې نور خلک جاروزي او خدای ته توبه وباسې بېشکه خدای بخونکی مهربانه دی بیا چې د حج کارونه پوره کړئ نو لکه د پخوا چې به د مور پلار نیکه نومونه یادول دغه سه اوس د خدای نوم یادوي بلکې د هغې نه زیات خو په خدای یادونکو کې هم ډیر فرق دی باز خلک وای اې زمونږ ربه مونږ له په دنیا کې هر څه راکړه او داسې سړی له په آخرت کې هیڅ برخه پاتې نشته او بعضې وایي ای زمونږ ربه مونږ له په دنیا کې هم نیکی پاکیزه نعمتونه راکړه او په آخرت کې هم نیکی لوی لوی نعمتونه راکړه او د اور د عذاب نه مو وساته دغه خلق به د خپل عملونو په سبب په دواړه جهان کې برخه واخلي او خدای ډیر زر حساب کون کې دی او د شمیر په دغه ورځو کې خدای یادوي نو څوک چې په دوه ورځو کې مخکې واپس شي نو هیڅ ګناه پکې نشتا او څوک چې دوه ورځې وروسته ایثار شي نو هم هیڅ حرج نشتا په دې شرط چې دغه ورځې په تقوا کې تیرې کړې وي او د خدای د نافرمانۍ نه ځان وساته او دا یاد لرې چې یو ورځ به تاسو د هغه مخ کې راجمع کېږي او باز خلک داسې دي چې د دنیا په حق له داغه خبرې په تاسو خی او خوږی لګي او هغه په خپل نیک نیتی باندې بیا بیا خدای ګواه نیسي خو په حقیقت کې هغه په دشمنانو کې غټ دشمن دی او هر کله چې مرتبه بیا مومي په وطن کې د دې کوشش کوي چې فساد خور کړي فصلونه پیمال کړي او د بنی آدم نسل هلاک کړي حال دا چې خدای فساد هیڅ چره نه خوخوي او چې ورته ویلې شي چې د خدای نه ویریږه نو د خپل پښتو خیالې په ګنا کلک ټینګ کړي نو داسې سړی له دوزخ بسته او هغه ډیره خرابه بچونه ده او بل طرف ته باز خلک داسې نیکان دي چې خپل سرونه د خدای د رضا د فاره ورکوي او خدای په خپل نیکو بندگانو ډیر مهربان دی اے مؤمنانو تاسو په اسلام کې پوره پوره ورننه وځئ او د شیطان په جوړه کړې لار مو ورځئ هغه خو تاسو سرګند دشمن دی نو کچره د دې واضح دلیلونو دراتلو نه پس هم تاسو وخوې دی نو یاد لرئ چې خدای په هر چا باندې غالب او ډیر دانا دی کدی اوس هم نه مني نو آیا په دې انتظار کې ناس دي چې خدای پاک ورته په خپل د وریزې د چتر لاندې د پرښتو په منځ کې راشي لکه څنګه چې داغه دراتلو شان دی او ټوله خبره خلاصه شي د بنی اسرائیلو نه تفوسو کا چې مونږ هغوی ته څومره سرګند نه خیر علی ګلی دي او دا تفوس ته نه هم وکا چې څوک د خدای ورکړي نعمتونه بدل کړي نو بهشکه خدای په عذابولو کې ډیر سخت دی کافرانو ته د دنیا ژوندون خایسته ښکاری او نن ورځ هغوی په مسلمانانو پورې ملنډې کوي او د قیامت په ورځ به دغه پرېزګاران د هغوی د فاسوي او په دنیا کې خو خدای چې چا له وغواړي نو به حساب روزي ورکوي یعنی د مؤمن او د کافر فرق نه کوي اول اول خلق په یوه لار روانو بیا پکې فرقې جوړې شوې نو خدای پیغمبران راولېږل چې نیکانو ته زیری ورکون کی او د بدانو ویرون کیو او هغوی سره برحق کتابونه نازل کړل چې د اختلافاتو په حقله د خلکو ترمنځ فیصلې وکړي او په دې کې عامیانو نو بلکې هغه چا اختلاف شروع کړو چې کتاب ورته سپارل شوی وو او د سرګندو دلیلونو راتلو نفس زکه یې شروع کړو چې زد بازی کولا نو چا چې ایمان راوړی وو هغوی ته خدای پاک په خپل اذن سره په اختلافي خبرو کې سم لار وښودله او د هر چا په حق لا چې د خدای رضا شي نو هغوی په سم لار روان کړي تاسو غنې دا خیال دی چې هیڅ به هیڅ به جنت ته داخل شي او هغه شان سختی با در باندې تیرې شوی نوی لکه په پخوانو خلقو چې تیرې شوی وی په هغه دومره سختی او داسې مصیبتونه راغلی وو او دومره وجړه قولې شو چې د هغه وخت پیغمبر او د هغه ایماندارو ملګرو چیغې کړې چې د خدای امداد به کله را رسی هغوی ته تسلی ورکړې شو چې آګا شي چې د خدای امداد نږدې دی اے پیغمبره ستانه خلق تفوس کوي چې څه خیرات کړو ورته وایا هر څه چې د توفیق مطابق په خیرات کې ورکوي نو مور پلار خپل خپلوانو یتیمانو مسکینانو او مسافرو ته ورکوي او تاسو چې د نیکۍ په خاطر هر څه ورکړئ نو هغه خدای ته معلوم وي تاسو ته د جهاد حکم درکړی شوی دی او هغه ستاسو ناخوخه دی او کله به یو سی ستاسو ناخوخه وي خو هغه به درته بهتر وي او کله به یو سیز تاسو خوښ وي خو هغه به در لبد وي په مفید او مضر باندې خدای خپويږي او تاسو نه پوهیږئ